الله دې ان الانکار عن الحق لا ضرر فيه لله تعالی انکار چې ده د حق نه سره دونه عقل نو چې په دغه راته گاډي ودرو اي شیل مې بیا پالي بل الوبال على المنكرين وبال د دې چې دا په منکرینو باندې بان عليهم اللعنه في الدنيا والاخره دې شان سره چې بدی بلعنتی هم په دنیا کې هم په آخرت خسرت دنیا او آخرت وبضدها تتبين الاشياء قران کې الله فرمایي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ظاهر چې فساد په اوچو په لمده کې په سبب د کسب د خلقو سره اے چقو میرا خدا رسوا نه کرد تا دلی صاحب دلی نامت بدر اس قوم الله نه رسوا کوي دیو صاحب دل زړه په درد راولي ته خدای عذاب ته دعوت ور و اظهار البراءه من المنکرین او اظهار د براءت ته د منکرینو دا د دې رکو خلاصه ده بسم الله الرحمن الرحیم وإلى عاد أخاهم هودا لګلو ما قوم عاد ته رور د دې په قبيله کې نه په دین کې په خال دینا نه ده مګر تاسو افترا کوونکي یا قوم لا سرکم علیه اجرا کدا در سره یری چې صبرانه غواړي سوال نکوم تاسو نه په دې تبلیغ باندې اجر ان اج الا على الذي فطرني نه د اجر زما مگر پاغه ذات چې هغه پیدا کړي فلا تاخرون سوچ نه کوي تا ويا قوم استغفروا ربكم اے زما قومه طلب د مغفرت کوي د رب تاسو نه من شرک د شرک نه ثم توبو الیه بالطاعت به خدای را تراجی شه په طاعت سره یرسل السما علیکم مدرارن او بلیږي الله اسمان په تاسو ورون کې ويزدكم قوة الى قوتكم او زیاتی به قوت تاسو قوت تاسو ته اولاد به هم ډیر شي نسل به هم ډیر شي مالداری به هم خشي باران به کی فصلونه به کیږي ولا تتولوا مجرمين او مگر زه تاسو مجرمان دا د په بهترینه طریقه باندې تبلیغ وکړي قالو دی ورته ویل یاهودو ما جئتنا ببینتن تارا دندې کړي مونږ ته په حجت واضح سره وما نحن بتارکی الہتنا مونږ نیو پر خودین کې د معبودان خپلو عن قولک استاد قول په وجه ما نحن لك بمؤمنين او موږ نه یو تا د پاره یقین لرون کې ایمان راوون درې انکار یو کو ما جن ببیتن یو تاریخ الہ جنا دعا ما نحن لك بمؤمنين درې دا د دیغه موقد انکار مزید ورته وایي ان نقول الا تراك بعض الهتنا بسوء نو ایو مونږه مگر دا خبره چې رسول دې تاسو ته بعض الهو زمون په بدای سره زنګ د بوتانو هزار والے قالینی اشهد الله واشهدو انی بریء مما تشركون اول ورته هود علیہ السلام زه شاهد ګرځوم الله خدای حاضر ناظر ګڼم خدای گواه دی تاسو هم گواهی وکړئ چې زه بریم دان تاسو شریک پیدا اظهار د برات وک من دونه ما سوا د الله فقیدونی تاسو ما ته تدبیر بد جوړ کړئ جميعا ټول دا د پیغمبر کمال اطمینان ټول قوم ته چیلنج ورکړ ثم لا تنظرون بیا ما ته مهلت برات انی توکلت علی الله ربی و ربکم بیشک زه توکل کوم په الله چې رب زما دې رب تاسو دې ترغیب شه توکل ته ما من دابت الا اخذ بناسیتها دا د الله قدرت باهره ده نشته او دابا نیون کې الله تعالی د وچولینا معنا دا ټول د الله تعالی په قدرت کې وجه چې یو شی ونی سره هغه د خلاصي ان ربي على صراط مستقيم بیشک رب زما په صراط مستقیم فان تولوا کتاسو اعراض وکړي فقد ابلغتكم ما ارسلت به الیکم ما ارسو تاسو ته اغا پیغام زه پیلی گلی شو چې هغه پیغام د توحید د رسالت واستخلف ربي قوما غیره خلیفہ بکی الله تاسو نه پس یو قوم غیر تاسو نه ولا تدرونه شیئا زرنه شعر سره الله ته هیڅ شي شي ان په معنا د قلیلن دی صفت ته موصوف محذوفه لري چې درن دی لا تدرونه درن قلیلا افعل متق ان ربی علی کل شیء حفیظ بیشک رب زما په هر شی باندې نگهبان دی لما جامرنا هودن هر کله چراغ امر زما د عذاب نجینا هودن خلاص کما هود علیہ السلام والذین آمنوا معه برحمت منا هغه کسان چې مؤمنانو د سره پر رحمت سره د مال جانب ونجیناهم من عذاب غلیظ او دیما خلاص کړه د عذاب څخه تلک جا عاد جحدو بآیات ربهم تابعداري کوله د امر د هر جبار د هر ظالم چې معاند د حق واتبعوا فی هذه الدنيا لعنه در پیش په دی پس په دی دنیا کې لعنت و یوم القیامه او پر د قیامتم لعنت الا ان عاد كفروا ربهم خبردار بشک عادیانو کفر کړو په خپل رب لا بعد لعاد قوم هود خبردار لرواله دی وی د رحمت الهینا د عادیانو د پاره چا قوم د هود علی السلام وایا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وإلى ثمود دا شپږم رکو شروع شو د سوره هود علی نبی نو علی السلام کان فی ما قبلو بیان هلاک المنکرین ونجات المقرین مخکې بیانو د هلاکت د منکرینو او د نجات د مقرینو رد الدعوة إلى التوحيد دې شان سره چې قوم سمود رد ک دعوت الهی توحید تفهلکو هلاکو و بیان بعض دلائل التوحید او بیان د بعض دلائل د توحید دی و ترغیب ال الاستغفار مین ور کول دی استغفار تو بالمن وجد فی سعید استغفارا کثیرا خوش قسمتی داغه چا د پاره بیا مو په صحیفه کې استغفار ډیر ځکه استغفار سبب د ډیرو امراضو د علاج دی ځکه صاحبان د طریقت دومنه سبق د توحید نه پس اول ورته وایته استغفار و بیان نجات المؤمنین او بیان د نجات د مؤمنین وان اهانه الموجه سبب الهلاك سپک قتل معجزه تا دا سبب د هلاکت و بیان قرب الله تعالی علما و قدرتا بیان د قرب الهی دی بندګانو ته په اعتبار د علم او د قدرت سره ومذمت التقلید الباطل او مذمت دی د تقلید باطل په خلاف تقلید الحق په خلاف د تقلید حق نه وهو تقليد أهل العلم وأهل الإنابة إلى الله چا تقليد د اهل علم دی او د اهل انابت ته الله فإنه مامور به وانيبو واتیعو تاسو اطاعت وکړئ دا غچا چې انابت الله ته پکې موجود او تقلید اهل الحق اهل الانابه والهدايه لا مذهبیت ته دی دا پل د لا دینه دی چې لا مذهب شي نو لا دینه بشي ول اعتماد به پورته شي که تقلید الائمه رحمهم الله پشان د تقلید د ائمه الا كل من لا يقتدي بائمه فقسمة الديزا عن الحق جائرة فخذ عبيد الله عروة قاسم سيد أبو بكر سليمان خارجة فقهاء سبعة دي لدي أي ائمه اربعو نمخ بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا لګلو ما قوم سمود ته رور د دې صالح علی السلام قال یا قوم عبد الله ما لكم من اله غیره ویل د ای زما قومه عبادت کوي د الله نه تاسو را اله غیر د الله نه وانشاکم تاسو الله پیدا کړ ابتداء ابتدا خلقکم من الارض دمزکنا یا په اعتبار د اصل سره چې آدم علی السلام خورونه پیدا کړ یا تاسو ټول ځکه انسان پیدا کی د نطفه نه نطفه پیدا کیږي د وینې نه وینه پیدا کیږي د غذا نه غذا پیدا کیږي د ځمکې واستعمرکم فیها تاسو امارت ګرد کون کې وګرځوي الله په دې زمکه آباد کړي په فاستغفروه د دې تقاضا ده د دین عاماتو چې خدای نه بخنه وغواړي راجی شه د شرک نه توحید ثم توبو الی بیا توبه واسه الله په اعمال صالحه ان ربی قریب مجیب بېشکه رب زما قریب دی علما و قدرتا او مجیب دی د دعاګانو د صالحانو د نیکانو دا خود په بهترینه طریقه باندې تبلیغ شو قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا اول دې اے صالح علی السلام ته په من کې وی امید درل شوی ان تکونه سیدنا ته زموږ مشري چې واقع کون کې د پریبت په استراق قال یا قوم اول ازما قوم ارئیتم خبر را کې ماتا ان كنت على بنتم من ربي کيم چری ز په نعمت باندې په بینه او په حجت واضحه د جانب دربنا واتانی منه رحمتن راکی ما تا خپل جان د رحمت ته نبوت ته فمن ينصرني من الله ان عصيته عصيته څوک به امداد کی مال سر د الله د جنا کزه عشان د الله کوم بل فرض فما تزيدونني غیر تخسير د زیاتی کوي تاسو ماتا غیر د نسبت ته خسران نه مات لالا د خسران نسبت ما ته کوي اي خاسرین تاسو ويا قوم هذه ناقه الله لكم آیه اي زما قومه دا ناقه ده د الله اضافت ته راخې الله ته تشریفي دی لکه بیت الله شو کعبۃ الله شو د خدای نه خدا نه معنی چې خدای له بارونه راوړي او تشریفا نسبت کیږي الله ته ځکه دا په محض قدرت د الله سره به د ظاهري اسبابونه د ګټې نه الله پیدا کوي د ګټې او دوه څه مناسبت آیتن حال لعامل په دې کې معنا د اشارت ده اشیر او نبه هذه کې معلومي فذروها دا پریک د زره تمر سوای تاکل فی ارض الله واسعتن چې دا به خوري پزمکه د الله کې فراخه ولا تمسوها بسوء ممس کوي دا په ضرر سره فیاخذکم عذاب قریب او بن تعالی عذاب نږدې فعقروها ای پسپینو والا وانډه کړه تقسیم کړه چې سوا خبرې د دی بیا تقسیم کړي وا فقال تمتعوا في داركم ثلاثه ايام درنګ تیر کای نفواله په خپل کور کې درې ورځې چې د مکذوب دې ته نسبت ته کذب نشي کې دا بکی کې خامخ فلما جاء امرنا هر کله چې امر زما د عذاب نجینا صالحا والذین آمنوا معه خلاص کما صالح علیہ السلام کم د سر مؤمنانو 4000 سلور زرا برحمت منا پر رحمت سره د مال جانب نه ومن خزي يوم اذ خلاص مې کړه رسوای رسوای د دغه ورځونه ان ربک هو القوی العزیز چې رب ستا قوی دی غالب دی په مخ الله ان ثمود کفروا ربهم خبر ثمودیانو کفر کړو پر رب الا بودل ثمود خبردار د روالی د رحمت الهینا ثمودیانو د پاره وایا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مرکولا دا عمر کو شروع شو د سوره هود علی نبینا علیه السلام نه کان فيما قبلو بیان هلاك المنکرین و نجات المؤمنین مخکې بیانو د هلاکت د منکرینو او د نجات د مؤمنینو وهنا اذن كذلك دلتم دارن ببيان واقع لوط على نبينا عليه السلام په بیان د واقع د لوط عليه السلام سره دلته منکرین هلاک شو او مخرین نجات بیا مون د دیرو کو خلاصه التذکیر بایام الله پند د خدای په دنیاوی عقوباتو د امم ماضیو بأن قوم لوط على نبينا عليه السلام قطعوا التعلق مع الله په دې شان سره چې قوم د لوط عليه السلام و بیان شان ابراهیم علی نبینا و علیه السلام بشان بیان د شان د ابراهیم علیه السلام وان اهانه الضيف اهانه المضيف اهانت چې د ملما د اهانت د قربه ده و بیان بشارت اسحاق و یعقوب علی نبینا و علیهم السلام او بیان د بشارت د اسحاق علی السلام د یعقوب علی السلام وان الانبیاء علی نبینا و علیهم السلام لا علم لهم بالغیب پیغمبرانو ته علم غیب نشته الا بعلم الله مگر په اعلان د الله تعالی سره چې خدای له ولور کې علم ورکول شي ورکړې هم دا د دې رکو خلاصه بسم الله الرحمن الرحیم ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما راته کړي رسول زمون ملائکو زما ابراهيم اسلام ته په خبره سره د زوی او د نوسی د درنګ تیر نه کم بغیر دیو کپ یو سخی سره اوري سخی وخه کچا وخه خګنل شي بیا دې چې کمی ټکی چې کمی هغه زیات خون نه کی د نور پخ کړی واوجس منهم خيفه معلومه کال دین یرا سو د چا خوراک نه کوي داغه مای ضرر در پی اوس خوراک مو کې ضرر مو تور سبق ته مو یا بیا ضرر ور پسې لټي قالو لا تخف ای په پوښ مې یریګا ان ارسلنا الى قوم لوط موږ لګري قوم د لوط عليه السلام چې الله تعالی نو خو له هغه علم نو دي ملایکی بني آدم دي عمرته قائمه اهلیت د ولاړه وا یا ویل تا افسوس د مالرا الیدو یا بززی غول کوم وانا عجوز هو بډای ما زمانه د عقر ته رسیدلې وهذا بالی شیخا دا زما زوج ته دی دام حالت د پیره کې دا د نومیدې زمانه ان هذا لشيء عجيب دا به یو شی عجیب وي زمون اولاد پیدا شي قالو دی ورته ویل اتعجبین من امر الله ته تعجب کوي د امر د الله نه رحمت الله برکاتو علیکم رحمت د الله دی برکتونه لې پتا سبحان اے یا اهل البيت اے اهل بیت انه حمید مجید بشک الله تعالی حمید دی ستایل شوی په عدل کې صاحب د مدد او د عزت فلما ذا ابراهيم الروع هر کله چې لا ابراهيم نه hebat وجات البشرا را د خوشخبری یجادلنا فی قوم لوط مون سره مباحثه کوله په قوم د لوط علی السلام دې ته ول تاسو به دا چې قوم هلاکوي چې دې کې دومره کسان مؤمنان دي کې هم مؤمنان هم دي ان ابراهيم لحليم اواه منيب بشک ابراهيم عليه السلام ډیر راجو الله تا منیب کثیر الانابت اواه معنا کثیر التعصف علی القوم ډیر افسوس کوونکی او په قوم او راجیو الله یا ابراهیم اعرض عن هذا دیو ته ویل ابراهیم دې اعراض وکړه دې کې باس وکاو انه قد جاء امر ربک راغل امر درب ستا وانهم آتيهم عذاب غیر مردود دی راتون کې چې عذاب د دوی دا شاید کنه دې واپس واپس کړی شوی ولما جاءت رسول لوطا لرل اورسیدل لوط علیہ السلام هر کله چې رال رسول د مالوت علی السلام ته سی ابهم غمجن شپ دي سره وضاق بهم زرعن تنگ شپ دي د جهاد د سینې نه مولا دته خو پته و چې دا قوم د بدتمیزه ملما قربانه ګوري دی په شکل د امرودانو راغلی دی ډیر خوشاله شو په منډو منډو را روان دی هاذا یوم عصیب دا خو ډیره سخت روز ده د ملمنو بی عزتی به کیږي دا بس کوم وجاءه قومه يهرعون الیه راغی ته قوم د ده په تلوار سره تل دته ومن قبل كانوا يعملون سيئات د دین مخکم دغه بدای دی کولی په دې مصیبت کې دی مبتلا وو د قوم ته نصیحت شروع کړ قال یا قوم هؤلاء بناتی اے زما قومه دا زما بناتی بنات د امت هن اطهر لكم دا پاکی ساسو د پاره پنیکا سره فتق الله لانه ویریږي او اوی لا رکن شدی لبتش علیکم کا چې مال لري قوت پتا سو یا ما پنانیو لې رکن شدید ته یو مضبوط تبروالی می وي قوم می وي مضبوط جواب ما لبتش علی ما پتا سو حمله کړو مقابله به مې سره کړو ملائکو ته ځان ښکارک قالو یا لوتو ویل اے ملائکو اے لوت علی السلام ان رسول ربک منګه رسول درفشتا لن یسلو الیکا التفات دې نه کوي دې ګوته دې ګوري نه د عذاب ځای ته کتلو منه دي مګر اهلیه شته دې بچ کله میلمان را دې بل خړه وکړه دا ایته به تلا ورکړ ان مصیبها ما اصابها ما اصابهم لوی خدای د دینه جلد غواړم زر چې دا هلاک شي الیس صبح بقریب سبا نږدې نه نږدې نه فلما جاء امرنا کړه امر زمون جعلنا عاليه سافلها امي ګرځول عالی د دی سافل زیر زبر شو زبر زیر شو لاندې باندې کلی الټا را خلاص شو هر کانې دار چا د پاره مقررو ما مې ظالمین به بعید دا د ظالمان لري نه دي انکم من لیل النهار شپه ورځ تاسو په دې تیریږئ په سفرونو کې فلا تعقلون سوچ نه کوئ چې دا ولې ډېر شوي دي دا ځکه چې دي نافرمانو وایا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا تمر کو شروع شوا د سوره هود علی نبی نواله السلام کان فی ما قبلو بیان نجات المؤمنین و هلاک المنکرین مخکې بیانو د نجات د مؤمنینو او د هلاک د منکرینو او نه اذن کذالک د دې رکو خلاصہ التذکیر بایام الله تعالی پندې د خدای په دنیاوی عقوباتو بان شعیبا علی انبیاء السلام دعا قومه الی التوحید فانکر په تول او په پیمانه کې و بیان مرض قوم شعیب علی السلام بیان د خاص مرض د قوم د شعیب علی السلام دی چې نقصان په پیمانه او په تول وان منصب الانبیاء التبلیغ دون الاجبار منصب د پیغمبرانو پیغام رسول دي نه اجبار دی نه اکراه ده وبيان بعض الاقوام اجمالا بیان د بعض قومونو د اجمالا وان مقصد الانبیاء علیهم السلام واحد مقصد د ټولو انبیاء یو دی سره اصلاح القوم عقیدتا وعملا واخلاقا ومعاشرتا اصلاح د قوم د عقیده په اعتبار د عمل په اعتبار د اخلاق په اعتبار د معاملاتو په اعتبار د معاشري په به استهزاء القوم بیان د استهزاء د قوم بین عاقبت الاستهزاء بیان د انجام د استهزاء دی والترغیب الى التوبه والاستغفار او ترغیب دی توبه تا او استغفار بسم الله الرحمن الرحیم ویل امدنا خاهم شعیبا لګل ما قوم مدین تا رور د دې په قبيله او په نسب کې شعیب علی السلام دته وی خطیب الانبیاء قال یا قوم عبد الله ما لكم اله غیره اول د ای زما قومه عبادت د الله کوي بس نیتا اله غیر د الله نه بل شو ولا تنقص المكيال والميزان من نقصانی کوي پیمانه او تول دی به دو کاسې ساتلې دو دړې به ساتلې دو کانی به ساتل په درون به اغستل او پسپک به ورکو سړی دوه کاسې مقرر کړی وي چې شی به اغستو ابه کاسه راوړه بچې کم کاسه سبحان الله ابه کاسه نه پیژني سبحان الله بالو کاسه راوړه چور کول به ابه کاسه راوړه بچی کما کاسا الحمدلله ابه کاسا نه پیږي دا باغ وړه کاسا دې زمانه کې بعض خلک دوه کانډې ساتي دوه غزونه ساتي دا مرض خاص داغي او په دې باندې انی اراکم بخیرن زه تاسو وینم په خیر په نعمت ونی اخاف علیکم عذاب یوم محیط زیریګم په تاسو د عذاب نه چې حتی کون کې دي ان دم تم علی ذالک ان بقیتم علی ذالک کپه دې باقی پاتې ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط اے زما قومه پوره ورکوي پیمانه او تول عدل ولا تبخس الناس اشیاءهم من نقصانی کوي د خلقونه اشیاء دي ولا تاسو فی الارض مفسدین مگر زه پس مکه کې فساد کوونکی بقیت الله خیر لکم رزق باقی د الله حلال غره تاسو دې رزق حرامه نه اگر کډی شي ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان مان علیکم بحفیظ زه پتا سو نگهبان نه ما اجبرکم چې تاسو مجبور کوم قالوا یا شعیب اول دی ای شعیب علیہ السلام الصلاه کا تامر کا نتر کا ما یعبد اباؤنا ایا مستا امر کی تا تا د استهزاء وا د کثیر الصلاه چې پرې دومن چې عبادت کوو زموږ پرونو داغي یا من کو په خپل مالونو کې چې سمو خو دې کې ستاسو کار دی دغه سه به کو په درنه به اخلو په سپکه به ورکو په لوی کاسه ویلو وړي به ورکو انك لانت الحليم الرشيد ته حلیم دام صفا باقی کې مراد صفی هو بیلاره ته صفی ته حلیم الرشید دا د دې سخت جواب شو بعضې وخت کې سړی بل ته وایي هلکه تا ته دا شیخي دا وایي تا ته دا ګیره دا وایي دې مې تا ته مونځ دا امر کوي قال یا قوم ویل ای زما قوم رأیتم خبر را که ما ته تاسو ان كنت على بينتين زه لړ شم چې تاسو معنا کوم دا څه نه کوم ان اريد الا الاصلاح اراده نه لرم زه مگر د اصلاح دی کوئی بیان د وظایف د مرشد ته اشاره من نصائف الاحراز مع الاخلاص دې بسای کوي په اصلاح کې د مریدانو او من التوکل علی الله باندې به توکل کوي نه به صاحب ری دي نه به توکل کوي داړه په خپل ته علیه توکلت نه د توفیق زما مگر په الله د اسلام په د زما توکل دی الله ته زما انابت رجوع ده یا قوم ای زما قومه لا یجرمنکم شقاقی باعث دینه کی پتا سو باندې خلاف زما ان یصيبکم چې اوري تاسو ته چې رسیدل قوم د نوح علی السلام ته قوم نوح علی السلام قوم صالح علی السلام ته د اجمالی بیان شو وما قوم لوط منکم ببعید نه د قوم د لوط احساسات نه لري واستغفروا ترب مغفرت وکړه د الله نه واستغفروا ربکم ثم توبوا الی براجی ش الله ته پتاعت سره ان ربی رحیم ودود رب زما رحم کون کړي او صاحب د محبت تمینه دي د نیکانو ولولا راتوکا کستا دا ډله نه وي قوم نه وي لرجم ناکا موږ به ته سنگسار کړی وي دا څه سخت مان تعالی نه بیا عزیز ته په موږ باندې ګران نه قال یا قوم ارهتی عز علیکم من الله اے زما قومه یا ډله زما پتا ته عزتمند ده د الله نه خدای ته نه ګوره ډلې ته ګوره واتخذتموه وراکم زهریا نسله تاسو امر د الله واتخذتمو امر الله شاته د شاګانو نه شاته غرزول شوی او کله ما خبره شاته غرزول معنا عمل په لکه ان نر ما تعملون محیط تعمل کوی هاته کوی علمان مقدرت زید زانا تری د دنیا لری شي پوی به ستاره خو دران دي استه او کخر مرکب دې څنګه زر تاسو په هغه چرته کې هغه عذاب کې رسوا کی غلرا او چې سوګي دروژن ور تقیم انی ماکم رقیب انتظار کو ہے زوم انتظار کو ولما جامرنا نجینا شعیب الذین آمنوا هر کلا چراغ امر زمون خلاص کوم شعیب علی السلام لرا او چې کوم مؤمنانو ددسر دا خود